زموږ ورور فضل الرحیم چې د کونړ نه یې اړیکه نیولې وه که څوک ځمکه خرڅه کړي په هغو پیسو باندې زکات شته که نشته دی زموږ فقهاو دې مسایلو ته ډیر زیات تفصیل ورکړی په ځانګړې توګه رد المختار او همدارنګه فتح القدیر خو زه به دا درته ووایم که یو څوک د ځان لپاره شخصي موټر لري په هغه کې ګرځي په هغه کې زکات نشته دی همدارنګه که چا موټر د کاروبار لپاره اخیستی چې هغه موټر ورته کاروبار کوي خپله د موټر په پیسو کې زکات نشته هغه موټر چې تا ته کمې پیسې ګټي که هغه حد د نصاب ته ورسیږي او د ستا اصلي حاجت نه زیات یي بیا په هغو کې زکات شته دی او دا مسله چې آیا په دغه ځمکو کې عقاراتو کې زکات شته که نشته دی اوس هم هغه د عشر مسله خو بیله ده خو اکثر فقها په دې متفق دي چې په هغو کې زکات نشته عشر مسله بیله ده نو که چا خپله ځمکه خرڅه کړه او دی پیسې درې سره پرتې وې حد نصاب ته رسېدلې وې اصلي حاجت نه زیاتې وې هم پې زکات په هر کال کې لازم دی او په هر هغې کوټه کې چې تلویزیون پروت اوسېږي هغه بند وي مولانا یوسف لودیانوي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي دي چې بند وي مونځ کیږي اما که تلویزیون لګېدلی هلته بیا تصویر ښکاري د تصویر د وجې نه هلته بیا فقها ویلي چې مونځ مکرو دی خو که خپله پروت اوسېږي په دې کې باک نشته چې بند وي حق مل صاحب چې د کونړ نه اړیکه نیولې وه پښتنه یې درلودله هغه ایمیل یې ما ترلاسه کړی دی انشاءالله د هغه ایمیلو ځواب مې چې کله ویلې ته به هم د خپلې د پوښتنې ځواب واورې خو زموږ ځینې اورېدونکي چې ما ته ایمیلونه کړي دي او د ایمیلو ځواب یې په ایمیل کې غوښتی انشاءالله هغو ته به زه ایمیل وکړم قلم یار صاحب د زابل نه اړیکه نیولې وه دې هم زموږ د کونړیانو نه مننه کړې ده زه هم ترې مننه کوم او تا دا ویلي چې د امام شافعي رحمه الله مقلدینو پسې یعنی هغه څوک چې هغه شافعي مذهبه یي هغه پسې مونځ کیږي که نه کیږي بلکل کیږي په دې کې هیڅ کم باک نشته اما یوه مسله چې زموږ احنافو فقهاو ذکر کړې چې بعضې مسائل دي چې د احنافو فقها یې نواقض د اوداسه ګڼي چې په هغه باندې اودس ماتیږي او شوافع ناقض د اوداسه نه ګڼي که تاسو داسې یو صورت تاسو د هغه امام نه ولید بیا تاسو پسې مونځ مه کوئ اما نور په عامو طریقو پسې مونځ پسې کیږي څلور واړه مذهبونه حق دي دا خو راپرېږده چې ځینې خلک د دې نه ځنځي حرم شریف ته حرم شریف کې د امام امام حرمین پسې هلته هغه پسې مونځ نه کوي استغفرالله زه نه پوهېږم چې د دوی په فکرونو او د دوی په دماغ کې څه ګرځېدلي او څه شی دی او حق دوی ته څه ښکاري او د غله نه غلا د غله نه خو غلا بیا هم غلا ده مغه مسله ده ځکه چې یو څوک په دې باندې پوهېږي چې دا د غلا مال دی که د هغه په پیسو اخلي دا تا ته حرام دی دا خو لا پرېږده چې غلا یو څه غل... یو غله یو څه غلا کړي بیا د هغه نه ته غلا کوي دا ټول حرام دي او د جمعې مانځه په هکله تاسو پوښتنه وکړه بهتره خبره خو دا ده چې یو سړی د خپل په زړه کې نیت وګرځوي دا ضروري مثلا د بحر رایق حتی نیت باللسان ته هغه چې په ژبې باندې ویل کېږي هغه ته بدعت ویلي دي صحیح مسله دا ده چې یو سړی نیت په زړه باندې وکړي په زړه کې دې نیت وکړي چې دا دوه رکعته جمعې مونځ چې په ما باندې فرض دی دونه خو بس په زړه کې ګرځولی شي مخ مې د کعبې ته راګرځولی اقتدا مې د امام پسې وکړه الله اکبر دونه خو ویلی شي دا دوه رکعته مونځ فرض دی باقي چې وروسته وړاندې دي دا ټول سنتونه دي زموږ خور وه چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه چې ښځه په شفقانه کې خارجیانو سره کار کوي ګوره یوه د حجاب و ستر مسله زموږ خویندو ته ډیره لازمه ده الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولی واقمنا الصلاه واتعنا واقمنا الصلاه واتینا الزکاه واتعنا الله ورسوله الله رب العزت وایي چې ښځې دې په خپلو کورونو کې اوسیږي لکه څنګه به چې ښځې د جاهلیت په زمانه کې د خپلو کورونو نه وتلي په دا شان دې هغوی د خپلو کورونو نه نه وځي یا تفسیر مدارک بل تفسیر کړی دی چې وروسته د فسق و فجور نه یعنی د اسلام د ظهور د اسلام نه وروسته چې فسق و فجور زمانه وي هغه وخت کې خلک په فحشا او په بدبختیو اخته وي نو دلته دې دا هم د کوره په فیشن او په سنګار باندې نه وځي ښځه هم حق لري په ټولنه کې په دې کې شک نشته دی د زده کړې حق هم لري د تعلیم حق هم لري لکه څنګه چې سړی لري خو دا نه چې لاړ دې شي یوې شفاخانې ته او د اسلام او د انسانیت دښمنانو سره د یو ځای کینی هغو سره د ناسته او پاسته ولري د هغو نه دې ستر او حجاب نه کوي دا خو مسلمان ښځې سره نه ښایي په داسې ښځې باندې د الله لعنت دی او د دې لارې نه چې کومه معاش او پیسې دا لاسته راوړي نو په دې باندې پوه شي چې دا هم حلالې نه دي او غلا که د خارجیانو نه وي که د داخلیانو نه وي دا ټوله حرامه ده حبیبي صاحب د کونړ نه اړیکه نیولې وه د تعدیل ارکان په هکله باندې پوښتنه وکړه زمونږ د اکثرو فقهاو په نظر باندې تعدیل ارکان په مانځه کې واجب دي نو چې کله یو سړی واجب په قصد سره په مانځه کې پرېږدي د هغه مونځ نه کیږي ا سهوا نې که پرېږدي هلته هم بیا سجدې سهوا لازم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست و یو کس راغی مونځ کوه هغه د خپل رکوع او سجده برابره ونه کړه چې کله مونځ خلاص کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتې ورته قم فصلی فانک لم تصلی ته جګ شه بیا مونځ وکړه ځکه تا مونځ نه دی کړی هغه بیا مونځ وکړ خو رکو سجده یې سمه نه وه رسول الله بیا ورته ویلي دریم وار یې ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی یا رسول الله څنګه مونځ وکړم رسول الله صحیح مونځ وروښوده نن ورځ زمونږ ورونه دي رکو حقیقت نه پیژني چې رکو یعنې څه د سجدې حقیقت نه پیژني چې سجده یعنې څه او په دې باندې پوه نه دي چې آیا رکو او سجده په مانځه کې څه حکم لري نو چې اودس کوئ ډیر په اخلاص و صداقت سره ډیر په تضرع و عاجزي سره الله ته ودرېږئ رکوع هم سمه وکړئ د رکوع نه چې پورته کیږئ قومه ده هم سمه وکړئ سجدې ته چې کله ځئ نو دواړو سجدو ترمنځ کینئ وروسته د هغه بله سجده وکړئ ځینې زموږ خویندې ورونه دي صرف د سجدې نه سر راپورته کړي چې هغه ځمکې ته قریب وي د دې نه ناستې ته دا مونځ اصلا نه دی شوی بلکې داسې مونځ وکړئ چې هغه مونځ تاسو باندې لعنتونه وایي داسې مونځ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدترین غل معرفي نه کړي چې هغه د خپل مانځنه غلا کوي زلمی وفا و زموږ ورور چې دی هم د زابل نه اړیکه نیولې وه چې ما د ماسخوتن مونځ کوو او د جمع ولاړه شوه زموږ فقهاو دلته لیکلي دي یو د سنتو مسله ده چې په سنتو باندې سړی ولاړ وي او بله مسله دا ده چې د خپله په مانځه ولاړ وي فقهاو دا لیکلي ته د جمع نه خبر نه وي راغلی په مانځه ودرېدلی یو رکات دې کړی و جمع ودرېدله نو دویم رکات هم پوره که وروسته د هغه سلام وګرځوه جمع سره ودرېږه او که داسې مسله وه چې تا درې رکاته کړي و دویم رکات نه پورته شوی وې دریم رکات ته نو بیا خپل مانځه ته ادامه ورکړه سلام مه ګرځوه او په جمع کې شرکت مه کوه اما هغه که تا مونځ کړی وي بیا هم کولی شي چې په جمع کې اشتراک وکړي هلته نیت د نفلو وکړي چې ستا نفلي مونځ کېږي چې د ماسپښین مونځ دی چې یو د ماسپښین مونځ دی او بل د ماسخوتن مونځ دی په دیو کې ته نفل هم کولی شي سهار مونځ که تا کړی جمع کې اشتراک نشي کولی ځکه وروسته د هغه نه نفل نشته د ماښام په مانځه کې فقهاو لیکلي ځکه چې درې رکعتي نفل نشته دی همدارنګه د مازیګر په مانځه کې هم لیکلي چې دې نه وروسته ته نفل نشې کولی نو که یو رکعت دې پوره کړی او سلام مه ګرځوه دوه پوره که سلام وګرځوه که دې دوه کړي یو ناست خو سلام وګرځوه جمع ته جګ شه که دې درې پوره کړي و څلورم رکعت ته تا شروع کړی و درېیم رکعت دې ختم کړی و نو بیا هم سلام مه ګرځوه د خپل مونځ ختم کړه میرویس جلالو چې د پکتیا نه اړیکه نیولې او د ځوانانو نه شکایت درلود دا شکایت موږ هم لرو دا پر د رفع مشکل دی چې انسان د خپل ضرورت پې رفع کړي نو دې ته حاجت نشته دی چې څلوېښت زرو پنځوس زرو تر یو لکه پورې موبایلونه یا وسایل په جب کې وغورځوو او د هغه د حقایقو نه هم خبر نه یو نو دا مشکل شته دا په اصراف کې راځي په دې کې شک نشته دی سمیع الله جانو چې د هلمند نه اړیکه نیولې او د مکره طلاق په هکله باندې پوښتنه وکړه اکثره فقها زموږ په دې باندې متفق دی چې مکره طلاق واقع دی نو هلته و تاسو نه دا پوښتنه کوي چې تاسو دا کار مه کوئ او کم کړی یي څنګه نو چې طلاق در باندې واچي اکثر فقهاو دا لیکلي زه نه غواړم چې د قاضي خان او خاني عبارتونه درته ووایم د مکراه یعنې په چا باندې چې طلاق اچول کیږي دا طلاق واقع دی د مکراه طلاق چې په زوره طلاق وي